قرآن مشکل لغتی نه دي قدیمه ژبه ده داسې الفاظ دي چې هغه د عام خلک په استعمال شي بلی بلکې حواس بلها به استعمالول هرې وجه نه اشکال پیدا کېږي یې مطلب خدا خبره وکړه چې په آخر شي به ځکه هغه مشکل الفاظ تفسیر بیان کو مستقله رسراشه که دا فوز کبیر ته مې حق ولا که مستقله مې چا لیکله سره ځون سره پیغه شي هغه الفاظ چې کوم تفسیر ده د عبد الله بن عباس صاحب نه د څنګه کن هغه مختار ده درې ترو کې ابن عفی ابو طلحه ولا زحاق ولا او د نافع ابو زرق ولا کنه نمبر وار د عبد الله بن عباس صاحب نه چې کوم تفسیر نه کړ شوی ده د مشکل الفاظ غل قران کله ایمه څنګه چاره جهته د دې نه بعد امام بخاری کله چې د عام مفتونه کیم ته منیر نقل کړی دی هغه به متواری دی دویم مشکله سبب د یو کنه پاک اشکال سبب چې کنه معرفت الناسخ والمنسوخ ته من المواد اصابت فی علم تفسیر د مشکله زینا په علم تفسیر شه التي مباحث كثيره هغه مواضيع سبا چې هغه بحثونه ډېر دي دی وای اپ نه به جواز در معنی میږي دی بل نه به کنه حرمت در معنی میږي سالته به کنه اشکال پیدا کیږي چې دا به څنګه عمل کوم کو سم محمل وته وړه او چې دا پاته ویږي چې دا مقدم دا دا اول مکنه اول دا حکم به ورسته نه څخه ورو دا مسخ کړه دا کلیه مسخ کړه دا یا جزئی طریقه مسخ ته به اشکال ختم شي ومن اقوى وجوه صعوبه اختلاف اصطلاح المتقدمين والمتاخرين د نسخې په تفسیر شي د نسخې په تعریف شي اختلاف پیدا شوی دی وجه نه د منسوخ آیاتې په تعداد شي اختلاف پیدا شو متقینې په منسوخ آیاتونه ډېر رغلل او د متقینې پر باندې منسوخ آیاتونه احکام رغلل تا ته چې دا پته نه وي چې متقینې پر باندې څه چاته ویل شي متقینې ذکر شه مې به څه کوي چې منسوخ تا څه کوي چې نه منسوخ غرمه وچ سیره ختم کرلا رنگا اکرا نصحتی ریح اثار القوم بودو د خلق اغا ماندا رنگا کرا پا دی پشتنا پا دی امیار کی ماندا وا بود پر غلا دا اغا ماندا رنگا کری دو ماندا کنا اے پاتا نلا گیلو نصحتی ریح اثار القوم نصح ازلیتا ویلا شی غراولیتا ویلا شی رنگا ولیتا ویلا شی او یو معنا د نقل جو شي کنه نقل کوي نه سره غوړې معنا په نه پښه استعمال ده ا سورته حج شي نو چې خو په کې کچ داسې پیمار نشته داسې رسول نشته کنه الکه الکه شیطان فی امنیته شیطان کله کله د کنه په تلاوت شي وسوسه وروچوي فيمسح الله ما الك شيطانا خدای په کوڅه کې بیا هغه وسوسه ړنګ کو واکن آیات هغه حکم محکم پرېړ دي او نه صاحب منا دي کنه نکړ داد اور کولې په لوحات سره ا نسخه د کتبه ته نسخه وته ویل شي ځکه چې دا کنه ابن نه لیکل شوې ده نقل وینا شوې ده کنه و دې کتبه ته چک شوې ده دواړه شی مشترک ته د رنګولي خپل منادو د نقل خپل منادو یا په یو شی حقیقت ته یو شی مجاز ده شاه سے فرمای چې موت چې سمرا دې کنه استقرانه متملیمه دو د سبکرانه او د تبیهینه د کلام چې موت تبو کړی دو هنا چې موتک منی مشهود هغه دادو چې دی نسخه په معنا لغوي شي استعمال کړی دو سبه کرام یا طبیعی نه چې چې دا یات منسوخ تا دا منسوخ تا کدی نسخه معنا لغوي کدو کنه آیو خاصی دو الذي هو ذلك شيء بشيء رنگول دی وشي په بل شي سره نو بیا سره عامه معنا دو رنگول ایو حکم رنگول یا د کنه یو آیات رنگول په بل شي سره دا خدای مر سره معنا دو چې د خدای رکن آیات مزدا کړل دلا شي لا به معنا مصطلح الاصولین سره د کلام څنګه او تبیین څنګه نصا د اصولیون په اصطلاح باندې نه دوه خسر شي دی امانه باندې نو خلی چې کوم اصولیون د نص نه معنا وخلی فمن نص عندهم منا د نسخ د متقدمین څنګه د هم د میر متقدمین درجه ده ازاله بعض اوصاف الایات به آیات نخرا متقدمین په نموذج نسخ منا رنگول د زنا اوصاف ته آیات دی یو آیات زنا چې پتنا چې رنگ کې به آیات نخرا په بل آیات سره دا سره منا د ډیره او د اصوليو نه په لور باندې چې کی متخرینه کنه اصطلاح کوي مقرا و د نسخه ترجمه یې وکړه کنه اخو بیان د انتها د حکم شرعي په بل حکم شرعي متأخر سره په داسې طریقه باندې چې د متقدم باندې عمل نه ممکن شي بیان ده د انتها د من دې د حکم شرعي یو حکم شرعي کنه یو حکم اوس یې بیان وشي که چې دا حکم شریع دیګه ټیم رسو باس نه نه ربه کنه دا باندې عمل نه کیږي ان څه دا مطلب ده د اوس وینې پر باندې بیان د مين دې دی کنه د انتها د حکم شریعي او دا بیان کړ په بل آیات سره یا په بل حکم شریعي سره على سي آيات كذا شي حديثا كذا شي فبل حكم شرعي سرا وابي يا متحر ودا بيان مدا سي كلاوي كنا چې په باندې به په متقدم باندې به امتصال او عمل باندې کنه هغه نه پته شو نه بالکل به ختم شي دا ډېر کې دینه ولا کول کنه او ډېر کنه خاص معنا نه جوړ شو دې نه کنه او متقدمین خو یې کړه هغه لغوي معنا مفهوم یې رخصه کړ چې ازلات یې ځنه او صاحب دی آیات دا یو څه ځنه او صاحب کړه هغه رانګه دا کدر شي که چې ټول ړنګ شو دا کدر شي که شا چې زنا پوتې شو نیم پوتې شو نیم ړنګ شو که نه یو کای ګرو لګه د سکنه جزوی طریقه تغییر په سره ولو دغه ته د نسبه ته دغه چې نسخه دو متخرین دې ته نسخه نه وي ا دې په نوم د خو کنه متقدمین په نوم د خو مناد نه سزا په طرف ازلات زنا او سکه د آیات په بل آیات سره سواء کان ذالک ببيان انتهاء مدة العمل هذا متقدمين متقدمين منافس الأولى دا اگر ازالا کوي په بیان د انتها د مندو عمل باندې ځکه د اصولونه په نوم دی نه سمې کړ فصل فقه ته دا بیان تغییر وتوي دا بیان تغییر ده بیان د انتها د مندو عمل ا د ي ولا د متقدمين اصطلاح متخلين ولتا ولا ځکه چې تعریف عام ده چې د مخ آیات باندې د مخ حکم باندې کړه عمل دې دې رسو نه را به عمل نه پمنه کېږي لکه دې مثلا کړه پاک شتا وکړ وافو وصفحو په مقام اعظمه کې څه پرې کړه مسلمان کمزوري وي عادي کوي به دې پر رحم کو چې وافو وصفحو کنه عفا کېستا صفحه کېستا وګردنی کېستا مقابله به کېستا انتقام به وخلیستا او دا نسل دی په نوم باندې دا نسل شوله مثلا قرآن پاک شي پر دیار فرمایي چې ولا تقربوا مال یتیم یتیم مو ته ما ورنه کېشته ا دې متبدله منا خدا سو ته چې بالکل به پدې شک نه است است سره په نه پښه کې نه به پښه پټو لګو نه به بل پټو لګو یتیم مو ته باور دې کې تا کنه خو سبب کرا مې کنه د کدرا مې داسې کنه بس پرې شو کنه هر دا تکلیفینه به جوړېدل چې داسې چانډیینه داسې وي ته پرې دي مې خو دې کنه ټوله ډوري مو ته غوشي کړې وي به خو چې کله کا دونارو خلې کله کله مړی ډیره په حقي دا خو ونه نو خوري مړی داس جوړ تشي او به خو ورنه کدای نشي نه په خپل خواهش نه په میر زمې جو خواهش دا به څه پکې امړی داس ضیا شي یا اګوندان چې ته پېښ کیه کو سره په دا خپل خو نه ته په خېږي کړي چې دا بس دې مرې پر کفي کېږي کنه هم خمینه سوي تای په کنه ا دې کنه په دې ګوشي سبره مشکلات سره کرامه ته جوړ شي یا تر ورې شو کنه قل اصلاح لهم خير وان تخالطهم فاخوانكم في الدين دا چې آیات اوله آیات منسوخ کړلو علي یتیم مول ته چې کنه پیسې تصرف باندې هغه تصرف یې کنه بیا هغه منسوخ شو هغه سرنګ منسوخ شو هغه کې متبدره منای وکنه آی بدله شوله دا مطلب نو دی کنه چې بالکل لوس ما ورسته کله په شاله لوس ما په بده ما ورسته ولا تقرب مال یتیم ا متبدره منه خدا و چې ما پټلا کو په شاله ما پټلا کو ما پټلا ما ورسته خو یې غیر متبدله معنا مراد کنه چې کچېره په نن زکات څخه خیر وتا چې تصرف په شکه یې چې ملوي یا تجارت ته پکې وتا ډېر پښه وتا خیر دا پښه وتا ډېرې شي پښ کنه دا فهمانکم فی دین کنه درګاډي کې څه وکنه بیا ته څه کنه ویل دي او دا مطلب ده کنه ادم کربان چې ته پیدا یې پښه کنه بيا فاتر كما ورد ذكرى شديد نقصان دبخير ولا تقدم چې فاتر كما ورد ذكرى چې دا په نقصان ده فاتر کا ورن ذکر چې نقصان ده په دا ما خو ته نه فهمید لکنه خو دې بر آیات دا ترجمه وکړه دا چې منسوخ شو او بیان کوي د اتفاقیا یا غا نصح دا بیان کو چې په دې بل آیات سره د یو قید اتفاقا ذکر شوی دا سه اعتراض پر نه ده کتو ډېر دې چې کوپار به پتلا شو وچوي حمله بر باندې وکړو ظاهر خلاص مری میډی کې چې کوپار دې کنه خطر یې به وته د کسر کې ته پر مونږ کنه هو حدیث دا بیان کو چې نه نبی سم وتا دا غل مشکل ده سو ته خف چې کنه شپ امن بدوي کوپار نیوي اس خطر ده وتا سو ته خف کړه دا پته ولګه چې کنه ان خفتم ولا د قید تفقیو د اختراز پرنو چې ډېرې سره به کسر کېتا چې ډېرې سره به کسر مات کېتا دا بل څه ده یا او به تخصیص عامل یا د ازلا دې کنه وسط آیات په بل آیات سره په یا په بل شوق سره کنه تخصیص عامي اول عامي به وسه کنه خاص شي اې مثال وړیر دي والعصر ان الانسان لفي خسر هو تضرب او بیان فارق بین المنصوص و بین ما کیس علیه ظاهرا یا کنا بیان وی بیان دی فارق په میون د منصوص سره او په میون دغه شی چې په دې منصوص باندې ور قیاس وي په ظاهر شي یعنی ځنه خلک قیاس کړوي بیا بل آیات یا حدیث دا وشي کنه چې نه دا قیاس نه صحیح کېږي ته څه قیاس قیاس من فارق تا کنه ربا ما پر قیاس کوي سره په بیا باندې بیا حلال دو او ربا حرام دو بیان د فارق کو په میون د منصوص شي چې په باندې نصر غلبي او په میون دغه شي چې په دې منصوص باندې څوک قیاس شي او بازاله عادت من عادات الجاهليه یا د جهلیت سي یو عادت مر رواج وي ایا تروشي کنه هغه عادت خاتمه وکړو چې نه کنه په دا باندې را پابندي دو په دا عادت باندې را کنه عمل نه کیږي مثلا د اسلام نه مخشه هې دې د سره خپل ملک هي سره نکاح جایز وو کنه په ولاتن کې مانه کحابا وکړو یا درې کلو کې نه په ټاک دغه جایز وي لاس لاس ودینه دغه جایز وي که نه هغه منسوخ شو که چې نه سلویر به زده نه کېسته او درنګې درې کلو کې نه په ټاک پر چول د امدي جایز او درنګې دی که نه د اباو د جایز دا دی که نه منصحات سره نکاح نه ده جایز دا عادتینا شریعت کنده ختم کړو دا ټول نسخه بل شي د متقدمین په نسبت باندې عدد الآيات المصححة من المتقدمين چونکه دې څنګه دا مفهوم ډېر عام و ازارت بعض اوصاف الایت بیا ابن اخرى هذا وجه فتحها باب ورثه عندهم ان س دروزاري پر مدد ډېر ورته شولا وکثرا جولا العقل فيه او د عقل چکار گردش په دې ډېر شو نه نه چې ډېر آیتونه مې کنه چې سوچ په شکه به منسوخ رمي مې چې دا منسوخ ته دا منسوخ دا نه خیاطه ګیرو ته ګیرو کنه شل آیاتونه یې منسوخ که نه مقرر کړي چې دا شل منسوخ دي دا د متخینې په اصطلاح باندې وللفقیر فی اکثر نظر شاخ پر وایي که چې موخه په اکثر شي که نه نظر ده په دې شل شاه موخه نظر ده چې دا منسوخ ده متخینې پر مدا منسوخ ده که نه فنمونه د کلامهم مع تکیب زه د کلام ورو سره د تنکید تنکید با په کړه تکیمه اعتراض سورت بقره شي چې کوم د متأخرین په نوم جوړېږي متقدمین په نوم دا پښو ډېر مسو جوړېږي کنه ا متأخرین په نوم باندې چې مسو جوړېږي د سولین په نوم باندې په صلاح باندې ټول پنځه آیاتونه مسو کې درشي یو دا آیات ده کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت پیرا یا دا ده کنه کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترك خير الوصيه للوالدين والاقربين من المعروف حق المتقين ولې د مېر پلور حصه نه وه د اقربین حصه نه وه ورسې که نه هغه د پر د مېر پلور د پر که نه یا مېر اقربین د پر خو یا څه که نه د فروض مقرر شو اونه به وشو د دې پر حصې مقرر شو بس که نه وصیتونه ختم شول او چا ویل چې په دې حدیث سره مسواله چې لا وصیت لوارثین دا چونکه کنه مشهور ده او مت یې کنه تلقی بل قبول کړی دو د قبل نه چې د آیات په باندې مسوخ شي او چا وی کنه چې ناسخ اجماع دو حقاو ابن عربي په دې اجماع دو چې مر پر دې پرا یا کربینه دې پرا وصیت دا نره مسوخ شو ده دا وی کنه چې بل هي مسوخت زغم یې کنه چې نه پر آیات مورث سره مسوخ ده شاته بي نه په حدیث سره نه په ایمان سره په آیات سره ده خو بل آیات سره دا ولا د حصہ اځي کنه ذکر شولا دا دا غیات منسوخ تا کنه لیل بار دین من اقربین کنه په دې غای یوسف من فی اولادکم په دې آیات سره منسوخ شو دا پوتو حدیث مبارک لا وصیت دا مبین سه کنه دا دې نه سه بیان یو کړو دا خو ورستا کنه بچای کنه زیای ورستا یا پلور ورستا کنه او ورسته پر خو وصیت نیوی اول خو هغه د محرم رضا وا چې په په کول شي به کنه یا سره رضا فرض ولا کومه خو مته صدا فرض وا د وسه اې مې بیس پر شي هغه درې ورځې ورسې یا کنه بیا د رمضان رضا کنه فرضیت وروړو هغه څه ده وا چونکه ډېر حق سره کنه ری دې نوی دې رضا سره ټوله ورکه خروج شو نه کړم په کسانو باندې چې څه کې مخه نه ویني دوی ته چې لا مو قدر ده چې څه کې دې رژې مخه نه ویني کنه اې دې پر تکلیف یې په باندې کنه فدیا دې چا توام دې مسکین ده اده فدیا پر کوي ا م د ا ر د ي پر فديا وا چې فديا محويني کنه رجا زر وکوي او ورسې بیا یک د پرا د فديا منسوخه شو کنه په دې فمن شهدا منکم شورا فديا سومو په دې سره دا منسوخ شو کنه فديا حق وسلام وکیل محکمه تل او سکه چې نه دا محکم ده په خپل حال باندې حساب پوت ده نه مسو ولا مقدره د لا تکل سره مقدر ده مراد نه شي شفانی ده ابو دغون چې ډېر عمر رسیدا وي د ډېر کمزري دی وجه نه کنه او دا غو مدام چې کله چې بیا به کندې کنه داسې طاقتور شي رژیم خبروي نه کنه ابو دغون په حق شي ده کنه ان هغه مسعود او دغه دویم یاد کنه احساس یې پر دغه یاد نشو منسوخ بلکې دا محکم ده په باره ده کنه صدق قتل فطر شده او جلال صاحب کنه دوی رې پښکې په واره ته مسعود په واره پته نه مستحقه خپنی نه پر ده ته صبر برقرار ده لا تک مقدر ده دریا مثال ده قول تعالی وحل لكم ليله الصيام رفسوا الى نسائكم وجه پتول بولا کنه هانه به رجا پارو دلکه څنګه چې مختار کړی ولې کنه اخیر نه چې وشي شته به کنه پتو سره رجاوي او چې آیات به احلکم لیلۃ الصیام رفسولا نسائکم شپه ته سره رجا نشته کنه شپه جماع کی سټوله تا کنه هیڅ و دې راته هغه کنه حکم منسوخ شو چې تو سه شپه کړ چې خیر خیر وفیتا و د خیر نه رښتا به تو سه کنه رجاوي حکم منسوخ شو به چې شپې به کنه خېده وشو څه کنه ریپې شو به به دېره ژاوه کنه دا په سنت سره ثابت وه آیات هغه مسوا کړه کنه او په دې د پوسټ کې دا په مطلق وجوب څه تربیه دو کنه مطلق کتابت څه درته کنه په هغه شکل بوله چې کما عالم اپ تاسو باندې ما فرض کوته شاهد یا منسوخ نه بلی اپوس آیات دې آیات ته پره آیت هغه سنت ولا طریقه منسوخه کړه او دا د یو خدا نه وي چې بالکل هو به عارف هذا نسی کړي چې کیما کړو شغل کړي ولا نو ته هو نفس ته تربیه شي کنه وجب ته تربیه دو او په کیفیت ته تربیه هو هدایت نه نر برشي کنه نه هدایت پر نه مسخ یا د سنت پر مسخ نه او یا د عادت پر مسخ نه آی مسخ کړه دا بهر تقدیر لا یا نسی هو بنو کنه د آیت منسوخ ته لیکل چې بل وقاتل المشرکین کافتا اخرج ابن جریر عن عطاء بن میسره پیرا یاد یقین ورکړه ده کنه یسالونک عن شراب القتال فی کل قتال فی کبیر وصد عن سبیل الله وکفر به کنه دا ده په باندې پورا کې د قتال په شرم کې قتال باندې کیسه او بل آیات ورو کنه وقاتل المشرکین کافتا اې دغه مسوکه اس پر سزار سے کنا قتال جائز دا کو تو حال آیت لا تدل لا تحریم القتال احساس من لگا منسوخ ندا دا تو قتال کو تحریم من درد نکو بل تدل علی تجویز ہی بلکہ پا جواب درد کو چکر قتال رو دا ہے تو نا پشتنا کو دا سبب کرامو ده کنه د قتال متعلق په حرام شي وتوی چې ټیک ته قتال کنه غاټ ګنا ده خو دین نه منې کول د الله باندې کفر کړل مسجد حرام نه منې کول لکه مسجد حرام نه کنه خلک یې ستر شرم کنه دا په دې قتال نه غوټه خبره ده ته هیڅ اصدر یو کنه مکه نه شوی صاحب مسجد حرام ته نه پرې دی کنه عمره ته نه پرې دی کنه اپ دې نه غاټه خبره ده کنه په دې فرغم نه قتال نه پکې کیسه کنه هذا هغه منسوخ بل لکه چې دا منسوخ په مشکنه کتال باندې وکنه اس به کتال خلوص شو کنه دا څنګه اخلي ته چې ټیک ته ګناه ده په شکنه هو دوی ته کنه می دا پرې ستل شي ځکه چې دوی ور مجبور کړی کتال ته کنه هغه به چې کتال په شکیه ته ځکه چې تاسو مجبوري کتال ته دا منسوخ نو شاته په نمونه کوم تلا والذین توفوا لم الى مكان متان الحول بیا شغه براسو چې دای وصیت کو چې یو کو درسه هو کچیر دوت لاله نه به یو کدا ځکه په یکه شي سړي کنه چای باندې ور کوي څه کنه دا وصیت مستحب ده ضروري نه ده یا راو دي کنه مړي پر وصیت او په شابه به بداله زمند کړ چې هغه وصیت چې دوی به کنه خامخار یو کو درسه ته پندې دي سلویر مې خپل زمو د سلویر مې سره سره هغه نه درې میکنه او چې په دې کې شی سره ته کنه عمران شی بل دغه آیات نشته چې پاشه دې رسل څخه دوا وکړو کنه دغه یو آیات ملي ملي کچ دا مسخ ته په دغه اختلاف ده شاسه به کچ زه خو یې دغه نه مسو بلکې حتی تو کاتی نه کنه مراد په شرک کوو شه یې شرک باندې شی د اعتقاد باندې شی کنه هغه کنه حتی تقوا په چار دو کنه زرا پر گنجائش د شرک کو دے کنه کفر دا گنجائش نشته او فتح قرآن اسلام دا د عمل برشوي چې څومره تاسو واسه کېدل شي خو یې پک نه ورسته د الله په حکم تعمیر کې سره په عمل شي دا په اعتقاد نه وشي وما يجب الاعتقاد وما استطعتم في العمل په عمل شي مراد ده چا چې د وساو د واسه وي ته بینده وي چا چې د قیام د واسه وي کنه په لوسین مسکو ودا توجیه چې ظاهر د سیاق آیات نه کنه شګړه سره کا بیر سره کا کنه دا کا بیر وسیله د مولا مولا ته پر ذکر شوی دا میروس نه کا کنه بیر وسیله ذکر شوی سره شګړه کا مسلمان دا کنه مهاجر دا هجرت تر کړه دین کنه او دا میروس ذکر شوی دا او له خان او الیک او له خان بازار به بدل هیڅ اولانا مراد کنه هغه میروس تا خپل ګرات له میروس تا نه اړ میروس پر شنو مراد دا مخیات میلن مسلمان وکنه جلال سے فرمائی چھ لا مسوخ نہ دا ولكن تهاوى الناس في العمل بها ایسا دا حکم بوتو ہے کہ چنگا ورکوی سا کنا خو خلق کے پر سستی پر کو اس کنا پدے بودے عمل لگو کنا اگر اس کنا اس سببی طریقہ و مسا طریقہ دو کہ چلا غریبون خرم دے تجابہ شی بسنا سا ورکوی سا کنا کوتو قال ابن عباس یا محکمتن شاسبہ دارا دو ابن عباس یا محکم دے سا هر جمع وکنه خد نور نظر شواب بیا کنه زانیا چې سیدی په وشي کنه به په کیر شي کنه سورې کیسه چې سې پر کنه مړې نه وي او یا کنه ست طریقې کار ارو غل دی دا یو مزل په یو نور باندې کنه ازانی تو وځي فجر کړه کنه په سره مسخته خو ته لا نه ساتي ذالک په داسې نه سره بل هو ممتد الغایا دا یو کنه دې څه کې مو کنه بلکې دا موته ده غیر سه هر کله چې کنه حیاب نبی سم بیان کړه چې ان سبیل موعود کذا وکذا فلا نفع ایا په خپل زمری کنه او یې د سبیل یا لا په دې پر ستر کې کار مکارو کنه چې کله یا ته نور شوې ته بس کا طریقه ورو کنه او په دې باندې راغمل کنه دا غا چې مې راحت په دې کې فزور کې فزور ته بدل اصله